تو په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږي کم جماعت چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې د پاره زیات موضوع دی چې ته په هغه کې د عبادت د پاره ودرېږي په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګنه خوخوي او د الله پاک اوسیدونکو خلک خوخ دي